الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم عذاب عظيم د دې کافرانو د پر عذاب او عظیم د دې د پر عذاب دی هو ګره ټول کې عذاب نه دی ها عظیم او ډیر قوي او ډیر دائم عذاب دی ورله مفسر فرمای وعید و بیان دا ولهم عذاب عظیم لهم خبر مقدم او عذاب عظیم مبتدا مؤخر دي دواړو کې وعید دی او بیان دی لما د هغه شی لفظنم یو شانتی نه او ماننم دواړه یو شانتی نه مانن وری یو شی دی بیان د تماثل اعظم عن الشی ونک نقل عنه دا صورت کې وای اذا امسن ومنه الماء العذب اي د دین د ماء عذب د دې عذاب نه ده د دین د څه شی ماء ځکه د عذاب خپل معنی سره امساک او ماء عذب هغه خواغو بوته وي نقه معنی څه دا د نقه نه ده په معنی د چا سره د کسر سره کسر ماتولې په معنی نو دې ته سشم کم نوم وایي نقه نقه څه مطلب یعنی ماتون کی تند لره تند چې کوي ماته ختمي وفرات او دې ته یو بل لفظ ویل کېږي فرات دا فرات اصل کې قلب قلب دی ښه فرات د عین کلمه لام د فا کلمه عین جوړ شوی دی او د عین نه دا فا نو اصل کې د څه دی رفات فرات په اصل کې څه شی دی فرات نه دا فرات په اصل کې څه شی دی رفات فرات په اصل کې سره رفات او رفات معنی ذره ذره ماتون کې ختمون کې نو ما اعذبت دې ته نقا هم ویل کېږي او دې ته سم ویل کېږي فرات دا فرات په اصل کې سره رفات یعنی پکې ته څه شی سره قلب مکانی بیا عذاب په دې کې ابتدا شي دا او ار علم فادح دا یعنی ارغه علم چې هغه ګران وي سخت وي پاغه باندې اطلاق کیږي اگر که نکال نه ځکه په نکال کې دا قانون دی چې په نکال کې به عذاب وي نکال چاته وای ها عقاب ته وای او يرجع الجاني چې هغه ظالم کس هغه واپس کی د معاوده نه یعنی چې بیا دا کارونه کی چې بیا دا کار اون کی نو دې ته ویلې کیږي خو عذاب دې ته نه وي چې هغه د معاودین بند کی او کبن نه کی دا غې نه سکی ها دا غې نه امسا کیو کی او کوی نه کی نو نکال اخص مطلق او عذاب عام نو فهو اعم منهما دیتن فهو اعم منهما دیتن سی شه دی اغا اعم دیتن په اعتبار د استعمال سره دی اعم دی د عقاب نو ما ها او نه نکال لهما دی عام دی رچانا د عقاب او د نکال د دواړو نه اے مولانا عقاب کې هغه جنایت نه جنایت اے هغه عذاب رستو د جنایت نه نو عقاب کې عذاب رستو رچانه د جنایت او په نکال کې هغه سړی څه شي کوي هغه سړی او دا خو په دغه کې کنه نکال کې دا کاری چې هغه کس شي کوي د معاوده نه څه کوي واپس کوي دویم هغه عذاب ملصقي پیوست عذاب څه شي هغه پیوست عذاب ملصقي او عذاب څه شي پیوست خو په عذاب کې د څه قسم اطلاقات اړوشته په دې کې څه نشته چې بعد الجنایتی او حرکت تو واپس کېدل نه منع کوي او کنه منع کوي یعنی د څه قسم خبره پچا کې نشته په عذاب کې او په عقاب او په نکال کې نشته وکیل چاویل چې دا مشتق دی تعذیب نه دا مشتق دی چانه دا تعذیب نه دا تعذیب تفیل وزن دی د دې دې نه څه شی دی دا تینا دا عذاب سلاسی مونږ تخکاری خدا سلاسی نه دی خا دا اسم مصدر د د تعذیب د پاره دی دا اسم مصدر د چا د پاره دی چا ویل چې د مشتق در تعذیب نه هغه چا ازاله العذاب ته وي تفیل د چا د پاره ذکر کیږي د ازاله د پاره نو عذاب د چا نه دی در تعذیب نه دی دا تعذیب د چا د پاره ذکر کیږي د ازاله د پاره د چا د پاره د ازاله د پاره نو دلته معنا دا شو ولهم د دې خلکو د پاره عذاب او عذاب ته ادا عذاب د چانه دی د تعذيب نه دی تعذيب د ازاله د پاره نو معنا دا چې د دې خلکو د پاره عذب ما عذب نشته یعنی خپل شی د دې لپاره نشته د دې خلکو د پاره بس خپل او خوندور شی به د دې خلکو د پاره نه همونی څه پونه شو عذاب د چانه دی او تعذیب د چا تفیل وزن در چا د پر مستعملېږي اذا نو ولهم عذاب سمانا شو د دې خلکو د پر عذاب ته یعنی تعذیب یعنی ازاله د امر عد ده ازاله د امر طیب ده ازاله د امر یاره په تکلیف کې ویم دا چې کنه کنه خشه د تل څه شي شي اوس دا تفیل د ازاله د پر د دې بل مثال شته ک تغذیه لکه تغذیه تغذیه څه ته وای ازاله د تکلیف او تمریض تمریض معنی څه ازاله د چا د مرض ازاله د چا تغذیه په دې سترګو کې خشاک لګي نو تغذیه دي ته و چې ازاله د دغه دا خشاک لري کول زایل کول تمریض څه ته وي ازاله د چا نه مرض ول دا ختم شو ولا عظیم نقیز الحقیر مولانا ته کې دوه خبرې دي ماته ګوره یو عظیمی کنه د دې په مقابله کې څه شی دی نقیر دا دا حقیر ایو کبیر دی کنه د دې په مقابله کې څه شی صغیر نو ما تا وره په صغیر او په حقیر کې کم یو کم دی حقیر کنه حقیر مرتبه کې را صغیر نه سي یو کس دی صغیر دی یو بل کس حقیر دی نو کم یو څنګه کمه درجه والا دی حقیر نو په حقیر او په صغیر کې کم یو کم دی حقیر نو د دې چې کم مقابل د یو مقابل عظیم دی د بل مقابل څه دی کبیر نو عظیم بغټي که کبیر بغټي واشه کنه نو عظیم دا نقیز د چاره د حقیر او کبیر نقیز د چاره نو لکه څنګه چې حقیره لکه څنګه چې حقیره د صغیر نه کمی ها نو عظیمه د کبیر نه غټ په هنه شوه ومان التوصيف به انه اذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه قصر عنه اے مولانا د دې معنا دلته دار د دې لپاره عذاب دی خود سي عذاب چې هغه عذاب سره عظیم دی د عظیم سمانه د دې لپاره عذاب عظیم دی یعنی کله چې دی قیاس شي په نور ما یجانسو سره نو قصر عنه جميعه هو ټول د دنه کمی او د څه شي نه زیات عذاب عظیم دا مطلب چې د دې مقابله د نور اجناس سره واخلې نو د پاغو کسی شي دی ډیر غټ دی زیات دی پکې وحق رب الاضافه الیه ټول حقیر دی په اضافت سره دتا په اضافت سره چاته د نور د مصیبتونو غټو نه یو نوع عظیمه ده لا يعلم کنه الا الله چې کنه الا الله د الله نه سوا د هغه پکان هبل څوک نه پويږي اشاره کوي مفسر د خبره ته چې ولهم عذاب عظیم په دې عذابون کې چې دا تنوین نه دا تعظیم د پاره نه دی ولی کدار دغه د پاره شي د چا د پاره د تعظیم د پاره نو بیا د عظیمون خو صراحتا لفظ دلالت پچا باندې کوي په تعظیم باندې کوي او ولهم عذاب عظیم کې د عذابون کې دا تنوین د چا د پاره دی دا تنکیر د چا د پاره تنویر د پاره د لپاره یو عذاب درې د خلکو د پاره د سنوای عاصمه د لپاره د عالم او عظامونه یو نو عاصمه ده لا علم چې نه پويږي پکانه کې درې مگر څوک آیا یا یا د څه وای یار عذابون کې پرې ده ولهم د خلکو لپاره عذاب عظیم د عذابون دغه ته مزه د عظیم تلاش څوک وایي چې عظیمون کې دا تنکیر د چا د پاره دی د تعظیم د پاره دی خدا صحیح ځکه نه چې صراحتا لفظ عظیمون نه پته لګی نو د تنوین ته د تنکیر ته بیا څه ضرورت دی چې برای څه شي شي تعظیم نو دلته کې د عظیمون د دې لفظ نه عظمت معلومی او دا تنکیر د چا د عظیمون دا د چا د پاره دی د نوع د پاره دی نو اوس به تاکید شي که تاسیس او مخکې څه کېده او څه شو د دې خلکو لپاره د علام او اعظامونه یو نوې عظیمه ده چې نه پويږي پکان حد دې الا الله مگر یو الله جل جلاله په پويږي انو خلق ور باندې نه پويږي